لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل دا اوس داغي جرمونه بیانوي دا کتاب قسم دې چې هغه ستم کله واد بني اسرائيل نه او لګلي وغي ته مونږ ګان اصولو ذوی عدد کثیر تنین د پاره کثرت دغه سي الفاظ سورې بقره کې تیر شوی دي ايقتلوا صيغه مضارع ده مضارع جوړیږي نه لکه چې معنی اوس کوي اوس کم دي او گذشته خبره خو کې لري شي نو جوابونه مو کړو خبره زړه ده خدا د عربي عادت ته چې خبره ډېر ترخوي یا ډېر خوږوي چې خوګوي نو خوګواله خلکو ته سینه اختیار کوي یا په ابراهيم القواعد ګور ابراهيم ته ګور آبادی چته زړی خبره تازه کوي او یا ناکاروي په ذات شرک او طریقا قتل تم په دې یقتل بل جواب هم کړو اوس هم تاسو ته قتل کې اړم یې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د وفات کولو لپاره قتل کولو لپاره مختلف حرب استعماله گویا کې اوس اراده کوي دا مې لشن وحسبوه دی بری اسرائیل په دا ویل چې موږ هر څه کوو الله موږ څه نه وایي انه لا تكون فتنه سیم امتحان بنه راځي سو عذاب بنه راځي نو فعمون وړاندې شو او سمو کان شو خدای خبره دا کم یو فتنه و چې کړی دا علماء وایي دا هغه بنی اسرائیل بنی اسرائیل چې راځي حق ده نو بعثنا علیکم عبادا لنا ولی بأس شدید فجاسو خلال دیار ثم ردنا لكم الكرة دغه دجل ورازی نو آغ دا اشاره ده دی گڑل اللہ تکون فتن چه امتحان بن رازی عذاب بن رازی فعمو لڑند شو و سمو کانه شو نو چه کانه شو دا احکام و تورات تحریف وکرو محرمات وکرو یحیاء علیهم السلام یا ارمیاء السلام وغیرہ غی قتل کرو ثم عمو نو په دې منځ کې بیا الله پاک د ایران یو بادشاہ راوستو خدای خبر څوک دی زوی اکتاب یا نور سو صابور هغه دا مختلف سره د جیل آزاد کړو او بیا یې د دې سره خلک سلوک کو دانیا اسلام متولې کو ثم عمو بیا دي کان شراند شو کان شو عیسی علیہ السلام د قتل یا زکریا علیہ السلام د قتل را دي کثیر منهم ډیر فضیل دا کثیرون د عمو د سمون سکوې بدل یو خیال شو السکوې نه فاعل دی او بیا اعتراض کوا چې اسم فعل مسند شي اسم ظاهر تا نو انت فعل موحد وي ولته عمو بکنه ثم عم نو عمو پکې نو پکار عامیو عمو ثم عامیه کثیر منهم پکارو کنه او دلته وایا سو کوئی دا یو قوم داسې مستل دي لکه څنګه چې فعل مؤنث قوم غا د فاعل مؤنث توجنا دا علامات دي حروف دي سمایر نه الله لوی کې تاسو عمل لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح المريم دا شعور شو په قبایحو مک يهود اوس نصارا شو یو جماعت پکې دا چې کړي خامخا کافر شي کسان چې وایي الله عیسی ابن مریم نو په دې کې مخکې موږ خبرې کړې دي د درې پارټۍ دي یعقوبیه او نستوریه او غیره کنه سو کوئی الله پاک ثالث ثلاثه دي سو کوئی اسنین دي سو کوئی عینی الله داره یو قول د یو شو بل قول د بل شو بل قول د بل شو دا اعتراض مکو چې ای خدا خبره کړی چې ان الله نصیب بیا وی سال ثلاثه څنګه ویلي مې دا بل پاتې نسبت ولته ولیکو بنو زیدین قتلوا فلان د پلان کې زامنو پلان کې وجلې دي رايو په کې قتل کوي ټول نسبت کوي د درجه خلق خدا کار کړی چې از قومي یکی بيدان شي کرد نکهرا منزلت ماند نمهرا نو د مشرونه کشر دا ټول په کتل شي وقال المسيح ویل مسیح علیہ السلام اے د اسرائیل بچو او عبد الله بندگی ود الله ربکم ربی وربکم زما هم رب دې تاسو هم دې دلته وی فإني مربوب مثلکم زه مربوب یم زم په الله شیما تاسو الله تعالی نه زین په الله ما فاعبدوا خالقي وخالقكم زما خالق او خپل خالق عبادت کوي لکه تاسو بسره شوي او مخکې موږ دا خبرې کړې دي چې عبارت مرتب پسې وي په تربیه یا ایه الناس عبدو ربکم رب معنا مکړو سو خالق مالک او مربی او تربیت مصلح السيد المطاع ما ته روح المانی ګورا قرطبي ګورا ابن جرير ګورا او دا ټول یې تویل او دا یو ترجمه زبر بار ځکه کوم چې دا خلق په دین پويږي رب ستوي خالق بس رب ستوي مالک بس رب ستوي وړو کې غټول دغه توحید د دوه ډلو اقا توحید خلق تکي خدا بل توحید پکې څوک نه استکي چار کله خالق شو مالک شو او مربي او مصلح شو نو بادشاہ دی او کنه رب دې په معنا د سید المطاع دې کنه حکومت به ملک کنه وای دا پکې نشته دی دا خالق الله او نور دا نه څه ټکه کاوه کدا انګريز قانون په دې وطن کې کوي وای مساتا کدي يهوديان یې پر وای مساتا خالق الله دې کنه مالک سما عقیده ټیک نه دغه ته تربيت ویل شي خو عبادت ونشو او تربيت باندې عبادت مرتب دي دا کتاب نه راوړې دي سوق نه راوړې دي قاعده تو حاویه ناغوی چې یو سره ټول عمر پرې قائل دی الله خالق دی او معبود نه مني دې مشرک دی پیغمبران دنیا ظالم ویلي چې الله رب غني وسبویل اے خلقو مالکم من اله غیره عبادت الله کوي خبر بندگی او تابعداري نو د الله حکمونه منل د عبادت وي توحید التشریع توحید العبودیت توحید الالوهیت د پیغمبرانو کار په دې کې دی چې قانون د الله ومني بار بار ما تاسو ویل چې تراو چې زرب جمع دی نه چې خالق یم زمالک یم حکومت په باندې یو بل تقه تحریم تحریم ته عبادت کیږي اتخذوا احبارهم اربابا تکشف په تحلیل تحریم کې چار حق ورکول شاو الله سی بکی په 125 جل ایت کې حجت الله الوالي راکړي چې دا چې خلق څو تحریم کوي دا به الہ وي دته رب وي دا کفر اسمبلی له حق ورکول پلار نکل حق ورکول استاد او تر له حق ورکول دغه دا ټول چې دا حق هم فتدې نه دا ټول ها مخکې ما ویلو کې سره و چې دا پلان کې صاحب دا خبره کوي نو دا حق پدې ما چې د قرآن کويږي په حدیث کويږي ما ته قرآن او حدیث بیانوي دا د الله حکم نه خدا خدا الله حکم شو استنباطات کوي کوي دویم مثال مې راکړو چې فرعون یې ضرب ما علمت لكم من الله غيري بل هنشته او بیا قران دا مو موسی عليه السلام سوې لقد علمت ما انزل هؤلاء قسم دې ته پوهیږي چې دا زما معجزه ما ذره الا رب السماوات والارض بس وایا دې په څه یو رب مني نو او دا خالق منظم عليكم دې لكم دې مني منا معبود یما رب الله دې خو معبود زما قال تعالی د بچا حق نشته په دې مکه موسی علیه السلام حق دې بچا صاحب دې زما کار دو مثال درکړ دریم می دل درکړ بار بار وای صفوان د امیه زې مسلمان نه لري لا و صحابي دی او وخت نه لري پیغمبر خدا ته صغیر کوي صغیر تک په زور یې هغه اسمن یا محمد نبی بل عارف مقدس په سوال غواړم ورکړي دا غنه پس جنگ لاړ شو چا ورته صفوان کسکه ته جنگ سکه دا الله په وجود باندې قائل نه د پیغمبر خدا پیغمبر قائل نه نو تب بیا د کم جن رواني ساده غاني کنه کدا پیغمبر غایب شو قریشی دی اګه حواری غایب شو سقیجان طيب غایب شو نار نور خلق دی لرب من قریش خیر من رب حوازن دا د قریشان د لم بفخر نو ما نسول ته السيد المطاع حکومت ته دخره ازم خپل قومي دي اخو نه سقيتيان حوالي من دسو بل یو ځل وتا یو نور دی پیغمبر خدا صلی الله متعلق لذي چې پیغمبر خدا مرګونو شکایت ورکړ ظاهر کی قران په هغه متعلق تعالی کنه حرام واجب دعای کنه چې تاسو و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا په دې وخت کې چا ویل پیغمبر خدا جادو ختم شو ابو سفیان وی جابر څه ویل صفوان وی خلل ما تشتا فضل الله قد فوکا پاکا خلل قد ما تکا تسه وی په دې نه پوهیږي دا پیغمبر خدا د قریشي قریشي د دې ضرب معنا حاکم ضرب معنا بادشاہ السيد المطاع تحریم او تحلیل چې د چا حق دی هغه تسویل شي رب نو توحید که څوک مني نو توحید ربوبیت هغه یو دی او توحید الوهیت دا یو دی یا ایه الناس عبدوا ربکم چې رب الله دی او زکه چې خلقکم الاخری معبود مغش بار تقدیر د آیات درخه انه شان خدار سوک شرک پیدا کی اللہ را فی شیئن من عبادی حیشیان فی عبادی او فی ما اختص من الصفات روح المانی تغمہ یا خدا اللہ پا عبادت کی یا دا اللہ پا صفات مخصوصو کی یا پا افعال مخصوصو کی چاہتے ہوئے کرسبت علم غیب علم غیب دا چا صفت تے وایا دا اللہ ہم دے او دا پلان کی ہم دے مړي ژوند کول د الله هم دي او د غیر الله هم دي او عیسی ته نسبت يختصم الصفات والافعال كنسبته علم الغيب وحي الموتى بالذات الى عيسى انت وطن وتسب ما زه په دې شرک نه پوهیم ما شرک څه کوي ما تاسو د مولا څخه خبره کړو دی وطن لوی مولا عربي ولوت لکو په کوفر کې تقریر کاوه چې خلک کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه کی سائل چې عیسی اسلام بلوچه مرتبه د مړي بجوند کول یخه را خبر یا حی یا قیوم قم باسم الله مطلب پرې چې یا الله د امر ژوند دی کا اوس په دې نه پوری لا سوې ما یا حی یا قیوم مړ مخاطب کا قم باسم په دې نو اجازه دې څنګه ویل وروي یعنی موږ غوږم ته دیو او مخکې ما تاسو ته چې موږ باندې کول د پیغمبرانو باندې کار دی خو دا کار ورته څه نه دی ایته معجزه وای معجزه فعل الله دی الله اخکار کوي د چا پلاس باندې کوي الله امر خارق للعاده يظهر الله على يد مدعي النبوه دا الله اخکار کوي کار د الله باذن الله معنا د الله کار نو دا خلک وی او دا مولا سے خبره به کوله بیا بل قصه تکو مولا غاره وی وی عرب دور کو صحاب لغاو اته قران نبی مقابله شکوله نو سی ویلو سړی ول کسر نو هغه دا سویل یا بنتا لبیبن ان اباکا حراش چلته می بنتا ویل دلته می اباکا ویل نه اباکا اذا دا دا دلی وته مليان او بیا ویل په عربی او په قران دوه محرم باب تبلیغ دا پکې راځي الله من یشرک بالله تو شرک پیدا کی الله لر په ذات کې په عبادت کې په صفاتو کې فقط حرم الله الجنه هغه باندې الله جنت پن کړی دی او دا تحریم ګره تحریم تکلیل دا نه چې پلی خوشي او الله ته خکار دی ونه کړو د تحریم شرعي ویل شي غلا او زنا طاقت شته خو کوي مو ایو ته تکلیل او اسمان ته خطا نشي وخه کسه دا تحریم تکلیل الله دې ورنکې جنت ته تیر شي او دې دوه ته دوه او مال الظالمین انصار او د ظالم لپاره مات کار نشته اعتراف کوا ګڼ مددګار بنای یو خو وی کنه او مال الظالمین من ناس نو خيونه من انصار ظالمان هم ګاندي انصار هم ګاندي او دا هر ظالم لپاره ناصر نشته مطلب پوښتنه لقد كفر الذين قسم دې چې کافران شي دا کسان قالو چې وای ان الله ثالث دا اوس بل ډول شوه دریم په دریو کې دی درې تنه دی یو پکې الله دی وما من اله الا اله نشي معبود مگر معبود یو دی اکه نقل علی عما یقول لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم ورسي كافرون په دې کې عذاب وو افلا يتوبون الى الله اي دينه بس کیږي الله ويستخدمون بخيت الله نه غواړي یو په تعجیب دی ناشنا غوندې کار دی او دا ولې ته وینو بس او حال خدا دې چې الله بخون کې مهربان دی دا غیری بوته مواب کی دا قال باطل بوته مواب کی خطو بس مل مسیح مریم الله رسول نه عیسی ابن مریم بغیر رسول قد خلق من قبل رسول وفات شوی دی تلوی دا کنه مخکې دې کې پته اشاره شو لا چې رسولان دی الہ نه لري کې الہ وې د وفات کېده به ولې دا پته تیر شوی دی رسول او په وفات کېدل د الوهیت سره خلاف دی یو ځل مخکې ما یو ځل بل خبره کړو مرزا غلام احمد قادیانی او د شام او سا کشمیری خبره د پیغمبر خدا خبره کوي سورې آل عمران کې وما محمد رسول قد خلت او د قد خلت من قبل من لام استغراء کا ټول پیغمبرانو فرض عیسی مو فرض نو جواب الزامي دلته مو قد خلت من قبل رسول دلته مخکې ټول فرض پیغمبر خدا نه اعوذ بالله پیغمبر شو او دی خدا نه مني لام به وسی د جنس موجود پسې مندسه کی د بارک ارجیش دا مطلب چې ټول سونه پاتې حتی چې حضرت عیسی په کوم فاشي دا خبره ونه کو الته خبره کو دلته و امه صدیقه امور دا ډیر نه کا خزدا دا ما تبقى نه دی مسیح عمر مگر رسول دی و ما هو الا صدیقه لکه باقی خدي چې صادقین رښتینی وي یوم مثلا علماء لیکي چې پیغمبر نه ابن حزم وغيره منسوب ده ابن كثير راوړو چې حضرت مریم علیه السلام پیغمبر ده یو خبر شو دغه کې وایو علما چې دا څلور مرتبه دي نو څلور مرتبو کې اوله مرتبه پیغمبري ده او مې الله او رسول اولئک ما الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دا مرتبه ده لکه پیغمبري او پیغمبري به ده او بیا ابو الحسن الاشعري د کثیر خبره کوم اجماع پیش کړي چې پیغمبران با سړي اگر چې دلیل مثبت ته مدانه ده او ما ته ویل وما ارسلنا من قبلك الا رجالا ارسال باندې بحث دی رسول کې بحث دی او بیا علماء لیکي چې د عقل هم تقاضا ده چې خدای پیغمبر کې دی نشي مای ولې نشي کېږي پیغمبر به خلکو ته مخامخ کیږي دعوت پیش کوي او د خلک کار خو د فرد دی بار تقدیر قرآن سوره یوسف په اخر کې وما ارسلنا من قبل رجال نوحي الیهم القرآن دې باندې بحث هم کوي نو په دې باندې اشعری ما پیش کړو غیر او جمهور علما په دې قائل دي چې خدای پیغمبران کې دې نشي او الرجال قوامون ته مخکې خبرې کړې وي چې د خزو صفت کې قوامیت نشي او قوام کې پیغمبرین په کې دا ټول کې دمه کوا نو په دې کې وصل بل آیات من ذهب الى عدم او بیا دي اکثر وش پیغمبرین صدیقه په مت کې بل مرتبه خوري چې پیغمبر شو صدیقه شو تفسیر مدارک په دې کې پټي پټي نوري خبرې کوي او امه مور دا سپټ خبر شو د مور په خېټه کې پالل شوی دی نو چې څوک د مور په خېټه کې پالل شي نه خدای کې دي شي او مو صدیقه کان یکون اطفاء دوار بلوخی خڑلی دوار بخوراک کو وی جمله مستانه پره دلیل پیش کئی نو چې دوڑی پتوئی نکنایتن قضای الحال لأن ملك الطعام يحتاج إلى النفس وهذا أمر ذوقا في أفواه مدعي ألوهيتهما دير تريخ خوان دينه سوچ دا غیر خدای قول کوي کنه پای په خپل کې بدلی تری خوان راځي چې لکه ډوډۍ خور نه پټي پټي خبرې پکې دن نه کاوه کنه چې ډوډۍ سو خوري او غنم جوار خوري نو کرل بم غواړي لو کول بم غواړي او بکول بم غواړي کټ کول بم غواړي دې ټول ته محتاج شو نو دا پکې هم مسلې دي ښه د پلګوم او په سپار کې د سیدو بابا او یو شوخانی خبر دي زنانو په ګوبر کې ویلې چې لکه زبر څوک نشته دي یعنی مطلب باندې پوه شو چې یو څه خبره به وي کنه او بیا زبرګان کم دي دا یې په دې کې د دې په چې د بیبي خو له ورنه غوبر نه کنه چې ډوړې خو خو فرق نه کنه دا مسله پرې کېده چې څوک د خدای د چا مبارک خول کې دا څنګه وشي پټي پټي خبرې وکړي او دلیل ته تمام کې دلیل څه ویل شي د منطقيان دلیل ځان دی د متکلمین دلیل ځان دی متکلم دلیل څه وایي ما ينكر التوسل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبر چې په دلیل کې به سوچ کې په دلیل کې به سوچ کې نو سوچ کړه دوه قسمه صورتونه دي ماده ورله پیدا کې سس اجزا راول او هيئه دې څنګه کما دا وکړي دوی پس تغینا دی دا هم سوچ دا هم سوچ دې چې ماده ورته معلومه ده خو طریقه د جوړولو څنګه هيئه دې څنګه دا پکې دوی نو متکلمین په دلیل کې دوه خبرو نو یا عالم دلیل دی الله پښتو یا عالم څنګه دلیل دی دا عالم حالات کو چې عالم متغیر دی او هر متغیر حادث وي نو عالم حادث شو او حادث محدث غواړي دا څه سوچ نه وکړي نو بلې کې بس سوچ کې دې ته سوې متکلم دي دی وایي قران کې دا دلیل دی اسمان دلیل دی زمکر الا تاسو متکلمین منطقان هو ما يلزم من العلم به العلم شيء اخر خو چې په دې پوه شو په دې مدعا پوه شو ما يوم کو توسه مو آیا قول مؤلف من قضايا متى سلمت چې غوډه مل شوی لازمت عنها قول اخر نو لازم قول اخر وسلالي کنه دای کی بیا سوچ نه دا دلیل دی په دې مسوچ کوا او دا غین اخواز او دی خواږه انظر وګوره څنګه واضح دي د آیاتونه بیا وګوره د کوم خوا پس کېدې شي د حق سوچ نه کوي قل اتعبدون من دون الله وای تاسو بندگی کوي د الله نه ما سوا ما د هر شي لا يملكو لكم ضرا ولا نفعا اتعبدون شيئا لا يستطيع مثل ما يستطيع اوس دا بني ادم هو طاقت وی کنه دې مثل ما يستطيع لکه څنګه الله مصیبتن راولي او صحت را ولی او صحت را ولی تاسو زړه نه کوم بیا سو اقام اجلاس تاب له اصله فإن كل ما سيل بشر بيجاد لك كم شيء دې کوي خدا الله پیدا کړی معجزات دې رب الله کړی تعبیر شو د حضرت عیسی وغیرہ په سماري په ما باندې تغلیب باب واسع دی چونکه د معبودیت مثلا د عابدیت مسله ده او په عابدیت کې الله ته ټول د پیاکو مشن دي ملاقات ان خیر په خیر او ان شر په شر دبل چا طاقت کم دی کلی اهل کتاب په کتاب باندې الله تغلو په دین زیاتو مکوې په دین کې غلو د حد نه زیاتې لکه مخکې ما ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته با صحابه کرام راغلو یا انت سیدنا وانت خیرنا وانت فلان لا تتونی کما تنصارت المسیح د حد نه زیاتې په صفاتو کې مکه رسالت نه خدای ته مرسته زما استاد مولانا احمد علي مرحوم د بیان خلاف او ډیر خلاف پینه کو کاوه او زه چې د لاهور تراله من په لاهور کې پر رساله چاپ کړ او پای کې دا چې لیکلي پر سر باندې دا غلفاظ د داغه پتندي سلام و درود است به انتها که ظاهر بشر بود و باطن خدا دا رسالو دا شعرم ویل شریعت قدر ہے ورنه په تاسو کې هدو شریعت نه لري خدا خود رسول خدا بن کې الله په خپل ځان رسول شو ودا د زری زمانه دا مسله چې ګوره که سوچ یې بنی آدم نشي کېدی نو چې نشي کېدی چې لوکه یې څه خدای یو پتا به دی هغه هم د خشن ثابت شي او غلو مکوي غیر حق په حق بنا په قول دا مفردات باندې دا څه شي دا تقید چې کوم دی دا صدقه نه دی ینه سره قید په کې احتراز دی غلو چې دی نه حق دا صفته مؤکده دی او کشاف چې په غلو کې دوه قسم دی او حقا وي سره په خبرو کې سوچونه فکرونه کوي خیر کول شي ولا تبي هو قومي مطابق الخواشات هم قذلوا من قبل چې په خا خراب شوی دي مشران د نصاراو او اذلوا كثيرا ډیر خلک خراب کړي دي عن سواء السبيل دني غلال لوعن الذين كفروا فسن كريشي لكافران در رحمت الله نه ملعون شي لكافران بن اسرائيل على لسان داود فجبه داود خير ور داود عليه السلام کړی دي چې هغه دي په اولک اخکار کاو د دریا په غاړه اوسېده مې به یو یا د مایدی نه شکر کړی د عیسی علی السلام ذالک ما عصو دا په نه فرمانی او دې بد حد نه کار نه پنهون ان کریم فعلو ودي بندول به نه کو دینه را کنه روانه چې کړي اوس په دې کې یو اعتراض دی چې یو کار ما کار نه لري خلک بندول چې شی د ملایانو په سره سم کړه قالوا لا يتناهون عن منكر يوم روانه قالوا چې کړي نه کړي جوړ سم ولا بند نو مد جلالان چې راوړي عن معاوت منکر دوباره کوي یو ځل کوي دوباره کوي روح المانی وې دلته منکر نه مراد شخص مالا واحد مالا نوعه والا غلا غلا یو فرد کړی دی بل پر دې مشته بل پر دې مشته بل پر دې مشته او د دې نوع نه خلق نه بندي دا کوي کړی دا هغه نه بندو د دې نوع د لاکې نه زنا یې کړی دا د نوع د زنا نه په دې طریقه باندې هر ناروا شوی دا دغه نه خلق نه بندو معاوده په کومه بس اولا وې دا ده النوع المنکر مطلقا شو او بنوع فرق اشخاص فينو واخرج احمد عن علي بن عمير قال سمع رسول يقول ان الله تعالى لا يعذب العامه بعمل الخاص دا لا عدد دانه دي چې خلق په دې کې کې او سوتنه غلطي کوي او عامه دا دا برش سلک حتى يرون منكر بين ذلك دا ناروا خلق بلا دي چې خلق تي او زينه ابن کثیر کې هم دا سړي احادیث دي په دې باب کې او ډېر خو مضمون دي خو زموږ خو ټول دغه څه به خوند دی کنه په دې وطن کې چې څومره کیږي کیږي او موږ دا اوسه پورې هیڅ نه کوو دا احادیث پیش کړي ګډ احادیث وعن امام احمد بن حنبل حدثنا يزيد قال سنا شريك بن عبد الله عن ابن زيد وزيمة عن ابي عبيد عن عبد الله قال قد سم شواقش بن اسرائيل وعاسيو كي بنك علماء كلام شو بیا مدرکې نسل بیا رسو کی یزید وی او په بازارونو کې خوراک اوس کله وسره په ضرب الله قلوب بعضن دعا ولعنهم على لسان داوود او عيسى وقال ابو داود حدثنا عبد الله بن محمد بن فيلي قال سنا يونس بن راشد عن ابي هريره عن ابي عبيد عن عبد الله بن مسعود قال قال سنا ان ابو لما دخل النقص على بني اسرائيل يوصل الى مدرسه سجده يا هذا قال لا يريد ودا ما تسافر فقال هل دي بیا په سبب نه شو خپل خبرې چې بیا ورته کې نسته وړي به خپل ورنه ته مکه او بیا سره کین تاسو فلما فزر بالله قلوب بعض يوشان دي لا الذين كفروا الى اخره بل روایت ان الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يرى المنكر من الزخارين وهم قادمون لا يجوب ولا ينكرون ولا يزاقوا الهجة عذب الله الخاصة العامة ثم روح مات بیا حدیث پیش کئی ابو داود کله چې خفي او شي پس مکه نه مشهدا پکړه یو سره ناس دی او زما په مخ کېږي خو زه بد کړم نو دې څه شو لکه چې نه دی دلته حاضر ومن غاب عنها دې خبر نه دلته او خوشاله کېږي کېږي کوم شهدا کړي چې حاضر دی دغه وایي نه هلاک الله پاک خلق حتی چې باندې وته پیش کی یا دې په خپل باندې پیش کی بل حدیث غره جهاد سره کلمه حق ته په ظالم باندې دغه وایي چې الا لم عن رجل هيبه الناس دې باندې خلق له هيبه خلق یقول حق ظالمه بل دی وایي کلمه حق تقال سلطان جاری د سره غټ سره د غټ جهاد دی بل روایت نه سپک غنی او تن سره وای رسول څنګه سپک غنی وین یو سره پاک خبره یې په خیر کوي نو الله قیامت کې تاسو سمانه ودی دې مسلې نه دغه ګلم دې زمانه پکار شوی دی بل روایت کله ځای چې پتا څه کار ځای چې په شومو کې ما یا رسول الله څه شي یو حکومت د کشرانو شو د سپک خلکو او ناکار عامه په مشرانو کې شو علم په سپکان رزیلانو کې شو یعنی فاسقان عالمان شي والعلم فی رسالکم اذا كان علم الصاق بل روایت پیش کو اے مسلمانان ځان ساته بد پیدا نه زنا شپږ خصلتي په دنیا کې شپږ خصلتي درې په دنیا کې درې په آخرت کې دنیا کې د مخ راو مخ ختم شي فقر او حاجت راولي عمر کم دي په آخرت کې د الله او سره ولي ناکار حساب همیشه ولې دوه دا می ابن کثیر مخکې ما یو ځل ویلو زه تاسو ته مې غلا وړې دي امام نووي رحمه الله دا مسلم شرح ده او د مسلم سره امام نووي کړی دا دي نمخ کې ډیر خلق کړی دي اوس موږ سره نشته قاضي یاد کړی دا موږ سره نشته مفهم قرطبي کړی دا مازني کړی دا او بای کړی دا اکمال مولی مغیر بلا شروع کړی نن په وطن کې خدای د مسلم دا شرح دا امام نووي دا ورسته لښن او دین رسول مولانا شبیر احمد عثماني فتح الملحد نو دهم سو بحثونه کړی په جلد دوی ایم چې تاسو ټول دین خبر شي دشتمه صفحه درشتمه صفحه سلیشتمه صفحه او دا زما یو شاګردو کویټه کې اوسېده افغاني هغه ما تحفته نه وړي کنه ما تر مسلم شرحه پاکستاني چې کومه نه خوشته کنه اخو دا هر چا سره تقریبا پاکستان هندستان چاپ کړی خدا لس جلد کتاب دی او په دې کې صبح سنوي دا یو شی الته دا ټول یو دی او بشتما درشتما دا حدیث دی اول من خطر خطر خطر دا حدیث دا مسلم دی دا جمعه پر ازمان دا اختر پر ازمان څوک خطبه لوي مخ کې مروان یو سره ورته پورته په قامه کې راځي یا السلام علیکم امام الحرمین یو عالم دی د علم اصول هم عالم دی د عقاید هم عالم دی فقیه هم دی د امام غزالی استاد هم دی د امام جوینی شاګرد زیم دی شاګرد لا التفت بخلاف علم کی هذا داغي پروا مسه تاسو چې پس مکلف کې امر بالمعروف نهي منکر دی ورکړه دا غي نه پس خلک کوي نو کوي نو کوي تاسو نو څه تاسو دا غي مطلب یا بل لا تزرو واتو سره دا غي دا مطلب یو سره د بل ګناه شي بدل دا غي مطلب دا واذا كان كذلك فما كل بالامر بالمعروف نهي منکر فاذا فعله ولم يخاطب فلا عتب ذلك الفعل خبره کوي مني دغه خبر شي خبره دغه امر ثم ان الامر بالمعروف ولن المنکر فرض کفایه دی فرض کفایه په یعنی چې ته یو کې زمازي مخلاص شو کدما او کتازي مخلاص شو کنه تاو کنه ما ټول شو جنازه فرض کفایه دی شو غیره اقام دی بعض ناس خپل حرف امر واذا ترك الجميع اسم كل گناهګار کل من تمکن بلا عذر ولا خوف ثم انه قطع عين کله کله سړی باندې متعین پس پتا پر عین ده کما اذا كان في موت لا علم له دې ته خبر دی بل نه خبر یا او لا يتمكن من ذلك الا هو یا بل سره دا کار نشي کولای دا سره طاقت نشته کما یرا زوجته او ولده غلام ولا منکر او تخلیق زغه خپل خزه یا بچی یا غلام یې منکر او دقل کوي وای علما نساکه دي مغلب نه افضل رکن منکر ذکر دا پیدا نه کوي ګمان زما خیر نه کوي بل یې وای په په نذکرا تنفل وي پیدا وقد قدمنا ان الذي عليه الامر ما الا القبول وتاه لازم امر ما يرى من هو القرآن وكما قال الكلام على رسول البراء ومثل وصل العلماء هذا المجرى انسان په حمام يوسف په حمام کې او اور اختیاري دا پته قال علماء شرط لري په امر نه کې يكون كامل حاكم اته الناس بالبر ده دي کنه خلق توینا په بدی کې نه کوي کوي تخلل کوي نو دای کول شي وي او کول شي شرط نه په امر نه کې چې کامل حال منتصر ما امر دي په خپل مونږ کې مشتري بل ما يرحم بل تر امر دي اگر که مخل ما يامر دي او چې آیات راځي اتمنس بالبر او تنصره وانتم تن الكتاب دلتا تنصره کې وران دي ځان نه هیروا د څه چې دلته وایم په اذا خل بحرمه کې په وګورو سار مونږ نه کوم مستحق وخت کوي قال الله غافل امر المعروف والمنکر اصحاب الایات حکومت والا پولیس دا حکومت کړنه بل ذلك جائز عند احد المسلمين واي امام الحرم اول بل اجماع المسلمان کې غیر اولاد په صدر اول کې او په عصر ثاني کې ورپسې اولاد بالمعروف نه نهي عن المنکر مسلمانانو غیر قرار ورکړي او چا ورن نه کړی تاسو ولې دا اجماع امت صلا طاقت لري او کړ ثم انه ينهى من كان عالما جاوز هغه سره به خوي چې دې پوي کوي دا حرام دی دا حلال دی مکه ولا کار دې وطن کې ولې دې اسمه مقلان هم شته کنه بیوقفان او امیان خبر نه یو جو دا مثال درکم کنه نه درکم نه پیدا خو نشیا سره ټول ملموس کې نو دا ته ولي ټول په سر ورمس کې دا داخله دا پټکي یا ټوپۍ دا فرض خبر خو نه کړ نور مسله ته شامی کې راوړ باب مقصلات کې یو سره په سر تور مو کې په دې بنیاد کې چې دا فوټو په د سپک ښکاری بیا خو ناروا دي کدی باندې کې جایز دي یا په دې طریقه باندې کې چې دا خو شو بیا خو هر بار تر څه مثال نظر کړو دین په وطن کې هر شی بکی مګر ورته ځکه چې یو دې په دې خبرو کې عقل تاسو معلومات نو دا هم یاد درکړي وکوي او سبب وو که واجبات ظاهرو محرمات مشروع لکه منز روزه واجبات کنه زنا او خمر نو هر مسلمان په عالم زکه دا خو ظاهر خبر دي اکه دا قائق الاعمال ولا قالو اجتهاد عوام په دخل نو ولا المنکر بلکې دا د علما کوي عام خبرې چې عام او خاص ټول خبر دي وای مخه ولا کړه وای مخه ولا کړه دا کوي خاصه مسلې دي هغه د علماو کار دی پوهیږي چې څه دی وسل دی یو خبره شو بیا هم خبره ما مخکې تاسو ته کړې و ځکه اکثر په دې کې الکه لاس نو څک نه کوو مونږ ونشو ورکا ان من جهه دی ورې مونږ ونشو هغه لاس په سیاق دی مونږ نه شو ګره دا په کې دی بل ته وایا دی بل ته وایا لاس بل په سیاق دی ګره مونږ نه شو او تانی ویل مونږ نه شو دواړو باندې خبرو په یو خبر پوي په دې کې مناومات مکوي ثم ان العلماء انما يكون ما اجمع عليه اتفاقي اما المختلف فيه فلا انكار فيه په دې کې انکار نه دا کار دی ویلو ته ولې شو دې دا په ما دې شو دې دا څوک دې کوي هر څوک چې ګرځي غاړي ګرځي غاړي نو خبره کوي غلطه ده نن په دې وطن کې ګورې باندې باندې خبرې زه سوي لای نشم خدا توغل دې کنه غلو چې ورته ویل شي عبد الله ابن عمر څخه دا درې احادیث په دې کې چې طالبان خبره څنګه اخر یو باندې ډېر پسند کی لکه نعمان ابن دغه چې کوم دی هغه صحابي هغه چې کوم دی خبره کړې ده چې سړی په پوندا پوندې د پوند سره بچنګي ګټي باندې کړي سره جنگي بخاري کې د ابو داود حدیث ته خو التا معلق دی نو هغه خبره کړي نو هغه دغه حدیث بل کې د عبد الله بن زبیر شروع ابو داود شروع بیا عبد الله بن مسعود شروع یو سره خپل یو بل ته اوس کړی یو دا طریقه ابل وی چې دا خپل دی بل په څنګه دا طریقه چې عبد الله بن زبیر وی د سنت طریقه دا چې خپل خپل سره پیوس کا خپل خپل خپل خپل سره اول روایت وي خپل خپل پسند کا او بل روایت وي عبد الله بن عمر چې د څه ډیر دې کولم دې په کار نو دته خدای او معلومه او دا بل نه اگر خپل ول کې اوس کړی نو کړی مې ستاسو کې څه کار وکړ ابل پسند کړی یو کړی مې ستاسو کې څه کار نو په دې مسلو باندې طالبان ملي کنه لا دل تخره په سینه باندې نو ته خلاف کې د خبرې یو خلاف کوي نو دا کومه اختلاف دی کنه نو تاسو په دې مسلو کې پاس کې که چا می د جهر ویلې هم غږ مکوا که چا می د خپاو وی هم غږ مکوا ها دا به ویم چې د وطن شر به ځان نه جوړي ښا یو سره راشي دلته امين او چې راکې خو کوي دا دی وها نو دسی هم مکوا کنه شاو الله رحم الله وای را پوری دین بکای او ځان به د وطن جنگ نه جوړي چې خلک ټول نه راوړل او پوری کې کوي او ته حق غیر حق څنګه نه انسان تاسو حق مني تاسو ته حق وي تاسو څه کوي کې پیږي نه ته یې حق بیان دې پوښتنه لأن أحد المذهبين لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب تشاخذ هذا مطلب دي وهذا المختلف لكسر المحققين أو سرهم فمذهب آخر مصيب فكيو دي مختي متعين دي أو يسمى القول مطلب دا مو پوه شئ په اختلافي مسلو کې به جنگونه نه کوي په دې کې بشرو نه کوي کچاره په دین کاو غږ مکه او هغه ته وایما چې په دې کې لیکي داسې حالات خپل خبر خپل خبر په زنګ په دې گاون کې د عالم زیب دي سه زیو واده یو دې کې یو شی نه او تا خبر څه قولی نه د شاه اسماعیل شي خبر ته کوم یو عرب غلو دلی توي شاه څه پکې څوک بیان کنه دا یو تقوی ایمان کتاب دا یې پته اول څه یو عرب قانون خلق لا مونږ شو خيوه او دې نه اخلاص شاسې په شي د ناشنا مو د کار دي خلک په عامي باندې خلک کوي پر کولی نه خلک کوي راغه سبا په خپل ان شاء الله غوسره یې غوړ ځان کې زوی دي کنه چې تاسو پیژنئ چې واقعیت نو تاسو پیژنئ نه تلې یې راځل کې او حق رسې کو شر جوړې کنه دا یاد و نو په خبرو پوه شئ خلق په کوا په تبلاکین ان ذبه هو راجع نصیحتي کداوه پر کې د خیر کوه الا خروج من خلافه نو خدي کنه الکه دې دې کې دا کار مکوه ځکه چې بیا به ته نور مسلې بیان بیا د مسلې سره حسن محبوب منظور لا پیلی غریب دی چې علماء متفق دي چې د خلافات مو غزانو باسي دا مسله اتفاقی ده په حنافو کې هم شوافیو کې مالکیانو کې چې په مواضیع خلاف خدا ځان بچ کړي حتی المقتول کوشش کوه چې د احنافو د شوافیو د مالکیو ټول په اتفاق راشي چې نه بیا په یو خیر او انکار بلکې معتزب ولا غیر ولا غیر په بل شي زما مطلب دا دی نو ثم دې راشه اصل لازم نه وكذلك قال كس المفتي والقاضي المفتي شيء لا هذا الشيء والقاضي ان يدري لا مخالف وتسك مخالفات كي دبا اذا لم يخالف نصا او اجماعا او قياسا جني نص خلاف ني في اجماع خلاف ني قياس جني واعلم ان هذا الباب قال بس يوم مثلا بلا باب قد يامر كسرو اکثر حصے پارشین ازما انتوار ولم يقل في هذا الازماء الا رسوم قليل سي سوارات دي یو سوارات دي زمون یو مرګره و غلام حقانی سي د سواد قصې کوله په سواد کې یو نیک سړی تیر شو شریعت قائم وي دلته په خاله خلکو یختو په دې کې هغه ته کټ کوي شریعت راځي چې د ځان نه پکې جوړ کی او زیاتې او کمې شروع کی فرائض پاتې دي واجبات پاتې دي محرمات به بعض نشته چې ته وایي وایي مسله هغه په باندې بحث شروع کوي کار وشي وباب عظیم به قیام الامر وملاک واذا كسل الخبث چې ګندل زیات شو ام العقاب الصالح الصالح عذاب بني كم راځي بل واذا لم يكن الظالم ظالم او شك يوم الله بعقابه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب سعی په تخیل رضا الله اخرت غواړم او سعی کوي په طلب رضا الله کې ايات په هغه باب د کف خیرې زیاته لا سیما قد زبر معاذ اکثر قتل دي ويخلص نت نت صفاتی ولا يهابت من من کرانه نه یریږي دا نه د ارتفاع مرتي فإن الله تعالى قال ولنسوا الله من ينصر الله مدد کوي وما يسم بالله قد في مستقيم ولن جاهدوا بنا لهم سنة وقال تعالى أسأل الناس تكون يقولوا عملنا ونتولقد فتن من قبلهم وال بل خبر ثواب په قدر د تکلیف انو خو دې انا من صداقتي دوست دی او موده کې دوستانه تعلق دی او موده نرمي او تربیت او مرتبه ده او زمال ته عزت دی بین صداقته او مردود وجبلو حرمت حرمت العزت وحقا لا حق ته چې خیر خو یو ويودي الى مصالحته ويلخزي من ظاهرها او صديق انسان او محب صدق من صعب دوس وغير الى غد اخر فابا دول کوشش کوي وان ادى الى اجر الدنيا لك مشي عدو تدوري یو سره سعی کې استاد دی اخرت په خراب حکمي صاحب زهاد او نقص اخرتي ځکه دنیا کې پیدا شي وای نما کان بیس عدو لنا ولی ځکه زموږ د اخر خرابوي او انبیاء اسلام زموږ دوستان دي اسلام کې مس هغه د دنیا خرابو خو اخر هم دوی وای را دې منصور الله الکریم توفیقنا واحبابنا وسائر المسلمين رضا وان يعمنا بجوده ورحمته والله اعلم وينبغي للامر وما علمك ان يرقق خبر بكره پستک دا پکې بل شوخه غټ مولا ته یې زور وکړه ستا خزه ستا پلان کې اچھا ناروا کې څنګه زه ته دا اوس تمکه دی بلاسي مکه تاسو ته دی فرعون ته موسی عليه السلام ورسي نو فرعون ته ورشه او پسته خبر ورته وکړه نو فرعون دا څه خراب دی پسته خبره طریقه جنگونه نه ګوره شرونه نه يكون أقرب إلى تحصيل المطلوب فقد قال الإمام الشافعي من وضعه سرا فقد نسى یو سنی غلط کار کیږي نه پټي ورته ویلي دا یې وعظ شو خیر خوښ شو وزانه خسته کړو ومن وعظه على انت فقد فزع هو الشاعر ويشرمه ولکا دا کار غلط کړی ټول هم کې وسر می دا څه باندې کې احادیث دي کتلې دي د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم عادت کریمه سو نن په وطن خدای ګان وا خرڅې می خرڅې ګړې شي خرڅې چې خرڅې خراب چې خرڅې ابي ته نو دا کار غلط کو وقت بس العلماء انه يجب على من علم ذلك ان ينكر البائع وان يلم مشتري بائع ته ویناو کې ګوره کار مکوا مشتري ته پټو وای وما سقط الله ورد بقنا سلم هذا الحديث فليغير بين المسلم بلسانه فليسلم بقلبه يقول السلام ويقول معناه فليكره بقلبه او دا خو ظالم ده لكن دغه طاقت هم دق الشيء دي وذلك هذا في المال وای دا حدیث اصل له پس په تبدلولو کې حق د مغیر دار چې بدل لیکي په طریقه چې امکان دي وای ناوی کا عمل د کفر کا طاقت وی د دور سمه لوخ دي مات کی اچھا کوم څه نشه شیخ اسی علی ول ختم کی یا د شاته وینا بیا کارو او هغه څه کړی چې نه زور باندې شي په زور پیوالي مالک دی ورکی وینا او تو کی چې امکان لري او د جایز نرمي کوي او د خاوند د عزت ظالم چې مو خود تشربي هغه سره لکه دا قبول خکې لکه څنګه مستحب دی چې کوم سره وردار د الصلاه د فضل دی د دې معنی او چې کوم سره کلک شي په خپل خبره کې جراح ان هذه المساجد دا دا جمعتون د فرد درخه په جمعه کې کڅو په دمه دمه نو ته څومره لږ وکړم او معاذ بن جبل سره څومره سختی کوي معاذ بن جبل موږ منځ کوي او چا ته راپور کړي سه بیګا یارم او سخطن او د په شروع کې په پلان کې سورې بقره په پلان کې باندې نو زه دلاره او معاذ منافق دې کنه موږ جماعت نه کوي کنه ورته وای افتان یا معاذ افتان یا معاذ افتان یا معاذ خلکو کتنو کې چې افاتم افاتم افاتم درې دی وتل دي اذا اما احدكم الناس فليخفف چې خلکو لې نو وتی کې سپکو سپکو سپکو واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء سمره چې وګدای نو وګد ځان لکوا چې سمره دی وګد خوخي کوا ازو د خپل استاد محترم مولانا ادریس کاندی لوي خبرکم لطیفه اذا اما احدكم للناس فليطول ويا صلى نفسي فليخط ما شاء چې خلق لك نو سمره چې وګدای نو وګد کی ځان لکه لندن کوي په منډه باندې موږ چې خبره پاتې شي لطیفه ده کنه دا عادت خو تاسو معلوم دی اذا صلى احدكم للناس فليخفف له فليطول واذا صلى احدكم لنفسه فليخفف ما شاء زنه دی یو ګت نه کوي لندن دی کوي خبره پوښ نه باه یا دوا پرې پوښ دا پکې هم خبره د یو سړي لپاره ان یسد مرتکب کوي چې مرتکب د کبیره بندي اکله کله ده یبه خلاص شي ما لم تهي الامر لا مسل قتل جنگ په جوړي کو شارس ورسته یست په ان تهل امر لا ذکر خبر به بادشاہ ته کوي بادشاہ کم دی زمنګا صدر دې قبل دې قبل دې ټول دا راوته وې دا جار وای وخت ظالم شي حاکم د وقت وظهر ظلم وغشنه ظلم قراری کې حين زګه سونه سي فلي اهل الحل ولا التواتر بیا پکار دي چې مجلس شورا پورته شي او دا فعل لري اسمبلی والا نن اسمبلی والا کوم دي او شورا والا کوم دي ولو بشل اگر کو وسلې را وستل پکاري بیا چې حاکم دا سکارو کی نو بیا په سره غونډي هاذا کلام الامام الحرمین ودي هو هم د ذکرون الخلق غریب دا چې ولري کوي نو دالک لري وما هذا قم فو هدايه دی ویلي هدايه اخیرین کتاب ادب القاضي شافعي رحم الله ته منسوبه ده چې قیس عادل او فاسق شو فدا ختم شو ان عزل ختم شو نو حناف منعزل نه دی پکار چې عزل وشي زمونږ یو روایت نه دی راځي چې معذور شو لیکن ظاهر روایت دا چې نه دی معذور وما هذا محمول دی على ما اذا لم يختم لو مصيبت نه وليس الان المرض البحث والترقي والتجسس ده بل خبره لا تسمع لا خلاصي جي نه غوري سوق امر بالمعروف نهي منکر کوي نه به تحقیقات تکورو نه کوي چې کور کې دې سکي وقال عبد القاضي قضاة الماوردي ليس المحتسب ان يقسم مال مسلم چې محرمات کړني په غلبال ځم چې لکه دې قوم دي کوټه کې سړی دي او سړی وجني په دې کوټه کې سړی دي بدفعل او زنا کوي د بایس نیم شروع کړو دا مې تور رسول دا شو دې توي دویم جلد د صحیح مسلم شرح امام نووي کله پکې د ماوردی خبر دي او کله پکې د امام الحرمین خبر دي د علماء اقوال دي خیزکا ایالک بس دا مې تاسو ویلي بیا بیا راځي نو ذکر لبئس ما كان يقول ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا ویل بلې کسان دوستي پکې د کار لوي سما قدمت لمن قسم سنا کار هغه چې مخکې لاسون دي سنا کار دي ولی په دنیا کې وکړو او ثواب د خپل مخلوق رس دي ان سخط الله عليه سنا کار دي مصد الله ظاهر کې مقصود دې زم شو سخط الله نو اوس الله زم مجموع نه الله خو دې خلق ته غوسه کیږي خو مجموع نه ته مجموع څه شي دې سخط الله عبارت کې حضرت مضاف کا موجب سخط الله موجب سخط الله موجب مقتضی د سخط الله چې کوم دې هغه مقتضی ګناه دې کنه هغه دې نه او په عذاب کې بری همیشه وي ولو كان من الله والنبي کیما نه په الله پیغمبر باندې وما انزل الیه اجل ګل شي دې پیغمبر ته متخذوا بیا دا غلط دي دوستان کول نه لكن اکثر په دې کې نه فرمانه دي لتجدن اشد الناس عداوه الذين امنوا اليهود والذين اشركوا قسم دی چې معلومه یې بته د کلک د خلکو سخت د خلکو دشمنی کې ایماندار وي او مشرکان برتانیه کې چرته بش يهودي وینه کنه نو چې تا وینه نور په دې تخته بګو درته بنو دا یو دومره بوخجان دي عیسایان چې سره میلاو شو کنه بوډاګان شمون ته بچت پلاو بوډاګان براو خزي سړي براو مخه او به خندل ناس سر به خداو خبر مونږ راغی نه پوي درو زم په خبرو ویلو او به خندل چې تاسو او يهودي چې ویل کنه دې به همیشه لپاره سر به کته کړی تا ته بنو کوی دوه کوسه دې ولې به ورته کېږي سم بار تقدیر يهوديان دې خطرناک او مشرکان وای مشرک هم ګوره اندوان سکان چې دا هم د مسلمان دوستان نه دي ښا مشرکان خدای نه خطرناک دی وی مراد يهود نه عام دي د پیغمبر خدا زمانه کې وغیر ټول پکې درنک او يؤيده اخرج ابو الشيخ المرتضي نبي ورته وای پیغمبر مسلم نه دی غواړي چې يهود ته مسلمان تر مګر دا يهودي دا مسلمان به قتل الا هم بقتله دغه شان يهوديان هم دي مشرکان هم دي مراد د انسانانو لا تشد لان اشد الناس اشد الكفار عداوه صح فكاغنا دشمني پراته دي اليهود والذين اشركوا او مدد دی یهودیان داره چې شر برسه مخالف دین ته دی ای طریق امکان پس طریقه چې کېږي نقصان برسوه ستاسو مذهب خلاف دي برسوه او خامخا معلوم بکړي ډېر ډېر خلکونه په اعتبار د نیمه سره ایماندار سره هغه څنګه چې وایي مسواله مولانا شبی رحمت عثماني وی دا مولا په خاص نسوارا دي او دا هر زمانی نه لیکن دلته خو دی وی چې نه ټول کې مولا دي ظاهر مراد يهودي له عموم دي لمن كان بهتي من يهود المني وغيرهما او دغه شی مرانو سره مخکې دې شي ګان اگر چې دا خاص خبره په دې خاص پیدا نجاشي را لګلی او په وخت دې هغه دې مونږ نو خبره عامه او خامخ معلومه ده ډیر دې خلکو په اعتبار دې سره د ایماندار هغه کسان چې ځان ته نسوارا وي مونږ د خدای د دې مددګاران دا ټیک د چې پریشانو کې وبډیر خطرناک خلک دي عموما چې سره ګوري نسبتا نه ګوره دومره خطرناک دي ډیر غټ کافر دي ډیر خراب خلق ته او بیا هم چې نسبت وګوري نو دا نسبتا خدي نسبتا خبره کوم ګوره ښه دا مطلب نه دی نو خاص والظاهر العموم على طرز ما تقدم ذالک بان منو قسیسین دا پدی وجه چې پدی اهل ساراو کې قسیسین دي قسیسین جمع د قس یا د قسیس سکوی دا دا عربی تا کئی دے سکوی روحی تا کئی دے قسوی تقصص شئی دا تتبعو دا شپی پسی اسی تحقیقات کئی او دی پا تتبعو دا علم پسی ورپسی دا قالو راغب په سواد سره په سین سره یو دی قص قص ورپسې کېده نخې سیسی نه په طلب د علم ورپسې شي ورهبان او جمع راهب دا الله یریدون کی پرشته رهبت رهبانیت یو تم وی غم تم ترهب التعبد فی صومعه اصل کوي ترهب دې ته و چې عبادت سره کوي په صومعه کې صومعه پیژنې دا سلا ګمبت غونډه کوټه دې چې دې ته وي او په روزه باندې جوهر کوئی تعبد ته وي قیسوما پکې موږ او په اسلام کې رحمانیت نشته رحمانیت څه معاهده نه کوي وراکل او دې تکبر نه کوي مفسرین لکه مدارک بیزاوی دلته روح المانی په آج دلیلو اگر چې د حد نه زیاتې شوی دی خو بیا هم خدای کنه و اذا سمعوا ما انزل الرسول کله چې واو یا خبره چې رسول عليه السلام ته لګل شي ترى اعینهم ویني بسترګې د دې دا خو عام صفت نه دی ټول تفیز بهیږي من الدمع د وجه وخنه فاز فیز بيدن لګي لګي وخني بهیږي د جهته د وخنه وخي روان شي دا یو فتره غلط ادمي ما حق د دی وجل دی حق په جوړ اي يقول واي ربنا اعظم ربنا آمنا مخ ایمان راوړي فكتبنا مع الشاهدين ولکه موږ هغه چا سره چې څو گواہی کوي د پیغمبر خدا په پیغمبرای باندې یا قیامت کې عموم باندې گواہی کوي داري چا ورته ویلي تاسو ایماندار شئ او تاسو غواړئ چې جره کوي تحقیقات هم کول تاسو مسلمان شئ مخکې ومالنا اي شيء مانع کم شي زنګ د پاره بندون کې دي چې ایمان ورو په الله باندې او غجر دې ته او حال خدا دې چې تملرو چې دنه کې الله زمونږ رب زمونږ قوم نه کام فاصابهم الله بدل وکړه الله پاک دره بما قال خو دا وینا دی باندې دلته قول مراد وی عقیده فإن القول اذا لم يكن القول قد يكون مراد المقال چې کلا ومن الناس من يقول يا راغب اور مفردات القرآن ايا بيساوي قول وینا ته هم وی قول وینا ته هم وی اقول عقیدی فهم دلته مراد قولنا وینا او عقیده وسره المسلط اذا لم تذكر في ذا الرواية وذكرت في غيرها وجب المسير إليها یو دا قول دی قول مذهب بینه کنه قال وبهذا قال ابو حنیفه دا شعر باندې ابو حنیفه قول کړی دی مذهب نه دی بیا شد قراواله دوری قال ابو حنیفه تا قال مذهب نه دی بولې قال دی اسی خبره کړی دا د جاهلان وطن دی د عربین خبر ندی چې قول سپوي دلته وی قول الذي قالوا ان اعتقاد بين الفرد والمقل بالقلوب والميقات يكون مراد من القلب قول المقال كما اذا قيل هذا قول فلان القول ده من عقيده مذهب مو طائفه مو ده فلان كي وين هذا ان فلان كي عقيده فلان كي مسلم ورکړه الله دې په وجه خپل وینا باندې جنتونه چلی ګرای نه ولونه همیشه په دوسیږي خالد فی حالم مقدره او دا د زاد ښه عمل کوو دغه ترغیب دا اوس ترغیب هغه څنګه چې کپشیر ترغیب یې تنه د سم مرګ دي جهنم دا خلاص یا ایو الذین آمنوا اوس د عیسایت طرف ته موږ شان کې خبرې وکړې کنه یاره دنیا سره مینه کمه ده خه خلق دی نو چې کله د رهبانیت هم خوشې شم رهبانیت هم خوشې واده نه کوه واده باندې کوي او غوخي باندې خوري او غوړي باندې خوري خې جامې باندې دی ذکر رهبانیت کول پکار دی یا ایه الذین مو حراموي فاخر الشات الله تاسو حل کړی دلته ابن کثیر کوم دی واقعي دی ابن جرير کوم ستره خدای او نقل کوم دی ابن کثیر منقول ابن جرير روایت شي چې پیغمبر خدای ورځ ناشته نصيحت او تذكر الناس ووصف القيام فرق الناس غرق ویل او پاکو راغون شو یو لستنا د صحابه وره پکور د عثمان د مزونی جمعی د حضرت عبد الله بن عمر ماما هغه علی دی ابو بکر دی عبد الله بن مسعود دی ابو ذر غفاری دی سالم مولا د ابو حذیفه دی عبد الله بن عمر دی مقدار بن اسود دی سلمان فارسی دی معقل بن مقرن دی وصاحب البيت عثمان وهب بعض ان يجيب بمذاكيره بعض ویل خپل انظام کټ کول غواړي دا ټول وړاندې خدای نه کوي اوس پیغمبر خدا خبر راغی کو د عثمان ته عثمان په کوه کینو قرطبي حکیم ستاره خاوند ما ته خبره دې دا ټیک دي نغه دا نشو ویلې چې ټیک دی یو ځای نشو ویلې چې غلط دی د خاوند حلیم نشو ویلې یک تا ته تر دې جوړه بټی کینو تمہار خاوند یا رسول الله کړه خبره عثمان ته ویلي کړه خپل یو شاول واپس په سم دنه شو عثمان خبر کړو ام یاکی خپل خاوند ته را قسم ته دی او صحابه قال اسلام انبيت انكم اتفقتم څه خبر شي تاسو باندې اتفاق کړی قال نعم يا رسول الله وما اردنا الخير بالهم خير مقصد به قال اسلام اني لم امر ذلك ما تداوي نه شي ثم قال اسلام ان لانفسكم عليكم حقا د خپل ځان درمانی حق شته د ځان درمانی حق شته ها بخاری دی ویل چې ویل یا وای عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو مال پلار واده په خې کورنۍ کې نو زما خدا زما د پلار کنه ورنه ته نګور ته ځه کنه آی ګور ته پوس کې خاوند دې څنګه سړې ډېر خو سړې ډېر خو د شپې فقط نسملی او دوره دې سکینو خو سړې په بعضې روایتو کې راځي چې پیغمبر زمان خبر شو ماته عبد الله دا تا خبرې شي دا ټیک او دي ما دا باندې ان لنفسك عليك حقا ځان در باندې حق وان لعينيك عليك حقا دا سترګو زمانه حق وان لذلك عليك بوټه در باندې حق بس چلو کوم بس میاش کې درې وځي چې طاقت نشته نو ځاسي جو دومره کوم اخر کې یو ورځ روزه ایو ورځ نو ویدنه مې زیات طاقت ویدنه غوړه کار نشته دا داوود علیه السلام کار دی ها یو ورځ روزه روزه هم نسما او کوجه کوم هم ټول مر روزه ده عادت بشم دا برته عبادت عبادت نه کوي عادت پکار شي او بیا یو تلویر چې هغه بس شپې ولاړو نو پسو حصو کې ولاړو تدریه مکه لا اوس پک ګنټه شپه درې ګنټه خوب وکړه بیا د ګنټه راپورته شو عبادت بیا یو ګنټه ځاو شو نو سار مال ته بم پارامي او قائم او ګوره داوود علیہ السلام چې وکال لا یفر اذا لقا چې جنگ کې بلا شو تخته ویل کوله ایمان دې دا طاقت مې وینم دا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بیا بوډا شو چې بوډا عبد الله بن عمر اختار سم عمر نه عمر چې بوډا شو نو بیا خو دا کار ټول نشي کولای بچو ته راشي تاسو کلا ونسي او زه ورته په یاد ویم هغه چې بیا د شپې بیا په سبق کې او ارمان چې د پیغمبر خدا په اجازه باندې عمل ولې ولا اتخاذ الصوام زما په دین کې کوټګي جوړ نشته چې کوټګي جوړ کړه پاتې کینا شته کنيشتي تاسو په خپل سوچ کوئ نو خشه پرشته دا غره یو سره دی ځان لناس ته کوټګي کې ناس ته صبر خسړې دی ځل به کنه مونږه جماعت کې فاتح شو فرض دی کو واجب دی فاتح شو بنده په کړه فرقه د سنجیره بنده شو یا فرقه سوای زه په لکلم او دوست نه مو حسن ته متوجه شو تعجب کوي وې د غبین د مچې لاړ دي او د غنم ولاړ او ترکل شي دي او د غوا غړي دي دا مسلمان بد کړي لا يعظم الله بالله في ايمانكم دوست لګني نشي الله پاک تاسو په عبس او قسم مخکې ما قسم درې قسمه لري يميني منعقده نبکو کوم با یا کول یا نکول آئنده کی نپاکی چه حانشی سره انسان ورکی لازمن ببیا کفاره ورکی دیم یمین غموس کړه مې دې یاد دې کړه مې دې او نه دې کړه ولا خبره کوم د واقعات خلاف د خپل پوه خلاف نه پاکستاني ابو حنیفه مالک احمد وی په دنیا کې هیڅ نشته دی توبه اخرت کې به الله نسی شوافی دنیا کې به هم کفاره ورکړي لکه څنګه چې په مناقضه کې ورکړي په دې کې عمر کوي دریم لغو دی په لغو کې بلا مسلې دي خو دوه مسلک مشهور دي یو د ابو حنیفه دی کار میکړې دی خو زما په کوه کې دا چې ما نه دی کړی واقعات کې یو شان دی زما په کوه کې بل شان دی ته سوې خموس دا د ابو حنیفه او احمد شفیع سے عادت د خلای دی خلای د تلا ولا ولا ولا بلا دا خبرې کوي چاوي په هر کې قسم نه چاوي چې حلال حلال شي حرام حرام دي ته ویل شي سکو نسيان دي سکو غضب دي مختلف نيسي الله تاسو په عبس قسم نیول په عبس قسم نه کې نشته ولكن ياخذكم لستاسو ما قتلون ایمان او دلتا نقل کئی ابن جریر نزل قوم ما سنو قال سنو کیا کنس نبو ایمان حلقنا قسم رکڑی دی سوک پکی نور سکی دیش دا سحارے کف لکڑی قسم کفارتو کفار دا ایمانو یا ایمان وی سیبیر لکا انعام پسنی مفرد کرنی کل ان کفارت الایمان اصفوک وینا کفارت الحنس دا مقام لپہم کی کی یا کفارت العقد اجه کله خبر د کړی دا لاغه کفار ته نکسو کفاره د ما تولو کفر پټول کوي دا ګناه به پټشي سره کفاره د ما تولو اطعام است مساکین ډوړی ورکول دي لس مسکینان شوافی وی که قسم مات کړي نه وي او مخکې ورکې نو هم جایز ده ځکه چې قران وی کفاره د قسم ویلې حنس خو نه ویلې نو کې دې شي او زموږ علماء نه کفار د حنس ته مخکې نشي کې تکبیر بالمال خو خا د حنس نشي کې دي اګه جایز ده واجب نه ده واجب به له حنس راشي امو کفار د حنس کفاره ماشته مساکین ډوړې د لاسو او څنګه من اوس دې ما تفهمون د متوسط هغینا د میانه هغینا کله کله د اختر شپه ده او پلانکې شپه ده ورشي چرګان دا وړي ګړي د پلانکې او کې خاله دا پکې کله کله راځي او کله کله ګړي دم کړي هیڅ نشته دي په چخو من اوسط متوسط چې اکثر اوقاتو کې سړی سخوري عقبي عربستان دی ډوړی دا کجوري ډوړی دا تیل د خونانو دی ډوړی دا وړي ډوړی دا وخی ازن وطن کې هم صحیح کنه په دې خاص سړي خپل خپل متوسط اکثر اوقات کې نسو کار کوم مغلا چې ورکول خپل اهل ته او کیسو هم جامې دي یا خو لس مسکینان ډوډۍ ورکا او متوسط یا جامع او جامع نه مراد ابو حنیفه وی چې عام بدن پټي ابو حنیفه ابو سوق وی پرتوب باندې کار نه کوي چې په عروق کې بربند البته قیمت کې ورکه نه ورکول شي او امام محمد چې په کومه موږ کې شي او تحلقبا یا د مری ادا کوي او بیا مړی چې ازادۍ د شافعي سي وایي مؤمن مؤمن تاسو بیا په خیاله وایي دا مطلق دی او په قتل خطا کې مؤمنتان راغل دی مطلق محمول کړه په مقید باندې نو خبردار شو او دا حنا په قواعد باندې چې مطلق په اطلاق رواني مقید په خپل تقید رواني الا مطلق مقید کې چې واقعي وي او خبره غره په سبب کې نه خبره په جزاء او په حکم کې وي او واقع هم یو وي حکم یو قسم نه انت په تقدیر تقیدات نه وایو فمن لم يجد تشتاق طاقت نه شوابونه ته پوښتنه څنګه طاقت نشته دي نه د خپل ځان او د خپل بچو د خوراک زیات نشي کوي دا بشته ابو حنیفه ته پوښتنه طاقت نشي مالک د نصاب نه دی وصيام ثلاثه ايام کدا روجي دي د درې ورځې کفاره ده احنا په پر لپسې پر لپسې ابن عباس مجاهد قتاده وي پر لپسې او دلته روایت پیش کړي د ابي بن كعب صيام ثلاثه ايام متتابعات المسعود متتابعات دې پوښي دربي قران کې متتابعات دغه ما او تا تحریم کړو اوس تا چې کوم د الله تحریمات دي هغه د ایماندارو شراب او خبر مخکې بحث کړو د انګورو بچ راواله سره شي کچا او جوش وهي او نشه پکې پیدا شي هو ني ما العلم اذا غلا واشتد وخذ بالهواء او د نور اکثر موانو په زمانه دا ده چې کوم شی نشره ولي غټول حرام دي په محمد والانصاب ابوتان ان عبادت ابوتان اسو کوئی اسنام ځان دي او انصاب ځان دي انصاب هغه کان دي چې دی په هغه باندې سالی الله ولي سبو له عبادت او زبون انتها والازلام او غش امرني ربي نهاني ربي هغه چې کوم ځان نه پالنامه پیژنې ستا تړون کې دا راغی پالنامه د کوڅه کوڅو کې ګرځي او پالنامه ده او مرنامه ده او جننامه ده او وفاتنامه ده او عهدنامه ده او رشد البیان دی په دې پوه شي بلا کتابونه دي څنګه دا چې بلا عالم خزوا رشد البیان دی ویلو په بار بار د فناندا تکي ویل کنه او کله کله مرتبه لري به شان او د بغداد شاهنګیران دا قدم په هر څه بر دی او دا یو ول په سر دی زور دی ډیر دی پهلوان د بغداد شاهنګیران دا هغه لپاره یې وایي چې قرآن د حرمت شي سره وایي دا ول دي تاسو ته سوای رسم ګن دې ګن شراب ځکه حرام دي چې ګن دې علت پکې نقل کړو اته حرام دي قرآن کې نشته بار تقدیر الله دا ټول بخي د چاره خوشاله کول د پات سو سوي سو سوي سو سوي ګن دې ګن ډیران دې ګن ډیران دې قذر كل مستقبل من عمل قبيح بیا من عمل الشیطان د شیطان کار شیطان کار خیر او نو فاجتنبوا نزان توساته یو ځلې وی یا ایه الذین عبد الله ابن عباس چې قران کې راځي یا ایه الذین امنوا خبر ډیره همدا وقته کې او انما مل خمر والمس والسب الا بالسب او بیا کاین عمل الشیطان او بیا فاجتنبوا او چې امر وشي په شی باندې دغه بل مقابل سي حرام حرام نشي نو چې سره ځان نه پوهه کوي او څه خبرې کوي سبب وایي او د شیطان کار ورته وي او ځان دې ساتي او فلاح پدې کې را بیا د نور په دې کې دنیا فاسد دي انما الشیطان ايوک بالکل عداوه چې پیدا د ساتنه کې دښمنی او بغضا کیږي په شراب او جواری کې د شراب په استعمال او د شراب او جواری په استعمال باندې تا کی خره عقل لاشي یو کوي کله سره غصه شي کله سره خوشاله شي بیا یې شراب دغه ذکر کړو او نو پرې د اشاره اصل کې دا چې خمر مې سر کې بحث کوي ويصدكم تاسو باندې ذکر د الله نه وعن الصلاه تخصباتين او د منظر خصوصا فهل انتم منتهون د دونه موکلات نه پس تاسو قلاري او کنه قلاري او زړه زمانه کې شراب څکل شي دا د حرام دي نشي پاکستان چې ایمان او عمل ساده کړي جنا فيما تعین چې خړلې حرام لاله خړلې اذا متقوا په وخت کې ځان ساتل د محرمات باقیونه او امن ایمان لري او ښه عمل کړي ثم تقوا به تقوا ایمان کړي به تقوا کړي واسنو بشک الله دوست کړي عمل کړي اوس په دې کې تکرار غلې په دې نه پويګو اذا متقوا منو اذا ثم متقوا منو ثم متقوا احسن سو کوئی تاکید سو کوئی نه اذا متقوا چې خړلې او د نور محرمات نه سره ثم متقوا بیا کا سوایا بیا چې دې تحریم راشي دا غینا ثم متقوا بیا د سمې بیا د سمې نو جبایل پرشي را کومه سره ولا کوه او دا دویم د دوام استمرار سره همیشه اسو کو اول کا کفر پیدا دیم کبائر پیدا دریم صغائر پیدا سو کو تاکید کی مقصد دی وای علامه کی بی معنا دا تعالی مطلوب دی معنا دا مس دنیا محرم مستلزات پیدا او طیبات حرام دا مطلوب دا دی چې ترقی وکړه تقوا او د ایمان په مرتبه کې اخلاص زیات کا یقین زیات کا د څه پس روان شو یا ایو الذین آمنو لا یبلونکم الله ایماندارو الله د امتحان کوي بشي من السيد تلقون د سيد باندې امتحان ترجمه چې کې بیا خو الله لري امتحان واسو کوي چې د ممتحن د ممتحن حال معلوم نه الله ته معلوم دي معامل د امتحان ته به ځای خبره کې اصل د بلاغه دی اې تلا ابراهيم التكليف بالامر الشاق د ګران خبر مطالبه او لازمی کې وسره پتن دی کې چې دا ممتحن ممتحن تنالم نه ګران قوان مکلف دي هر کله امتحان دی امتحان کو لازم نه دی تکلیف الى من الشرع او شیء نکره سلب هم دي کار مسید البر دا پیغمبر خدا سلام صحابه کرام تل دي خدای دی دا ولی کوي يعلم الله چې الله معلوم کړي بالغیب حال کوي شخص غائبا عن الناس فدا ته هغه سړي د خلکو نه پناه دي اوس الله به معلومات کوي غیب معنی غائب د خلکو نه او الله ته کومه کې علم حاصل دي نو تمیز کوي دا علم معنا تمیز کوي چې الله ته کومه کې علم شته يعلم الله يميز الله من يخاف بالغيب غائبا الخلق یا لیا د مولیا الله اذا الله بوستان معلومات کړی د سم ویل شي په معنی صدا د حمزه ته په سفینه هغه پر عذاب دې ترمه یا ایو الذین آمنوا لا تقتلوا ما نارو کار باندې قتل کوي وانتم حرم ادا حال تاسو محرمان سید د احناف مذهب کې قات دی ما کله هم غیر ما کله شوافی وی چې ما کو لحم یغه ته حکم کوانو کو او پای کې تاسو مستحب دی وجلې او باز پکې مکروه دی اوس هم غوايو چې پتا سو حمزه نه کوي بل فعل دا شپک دی ورکا او چې داغه د شان نه حمله وی نه غم او چې حمله نه کوي نو قلار دی کین ومن قتله منکم شاید خلق تفاسو کې متعمدا فقص خطا نه ګوري نو جزاء ظاهر په خلاص لیکن علما لیکي چې په خطا کې هم شته دي نشته مې یو شی ولګي بل شي نو هم پکې دي او په حدیث کې وایي دلته قران شو او القران بالعمل والسنه بالخطا وای شافعي انظر ان دينار رأيت الناس اجمعين يغرمون تخواه تاكم تاونو كي مقياس كي اكسا كي امسا كي داود بخطا كسا نشتي انګلیسیانو ته خلا په یې کې سنشتي فجزاء فعليه جزاء فدم جزاء دا ما اسم ما قتل فمثل دا مقتول باندې نو مثل بیا د ابو حنیفه او د ابو سفیان په نامه سره مثل معقول مثل قیمی د قیمت په لحاظ سره مثل دی او د ظاهر په لحاظ سره نو او دې امامانو مثل سوری ابن توي صاحب د هدايت کې بل سویل دي چې دا مې نام بیان د مقتول دی دا نام د مقتول نه دی دی وی دایمه بیا وحث کړی چې دا نه ده بعد تطبیق ابو حنیفه وایي چې کوم شي مثل سویل دی او کنه لري خو مثل قیمه او دا هدیه بین النعم دا اوس راشه دا مقتول من نعم دی نو دا مقتول نو دا جزاء من النعم دا دا هدیه من نعم دا جزاء دا مثل دا مقتول باندې هغه بسری من النعم دا نعم نبوی قیمت بولا ټول دا شي چې قیمتي ولټو نو بیا وایا ګټ پکې کې چيلې کېږي واګي کمی خکی کله کله پکې نه امر يحكم به زواد فیصله پکې پدی باندې دو عادلان پتا سو کې دو حاکمان عادلان مسلمانان فیصله پکې سوچ پکې چې د دې قیمت څومره دی حدیا حال کوي حدیا دغه جزاء بسوي حدیا فیصله پکې پدی مثل د مقتول حال کوي مثل مقتول يحكم به تدعي په حال د کوي به کې دا په تحفشي لیزوق او بار چې اوسه کې بوج د خپل امر وبال ته یې وبال سخت باران وبیل هغه فاتو چې دونی کې ته باندې حزمي نه چې اوسه کې بوج د خپل امر د خپل عمل عفا الله عما سلفا در گزر کړ د الله پرې کو چې مکه په جهاد کې شي تاسو محرمان غلطي لا غي مطالبه نه کوي ومن عاد سوچ بیا واپس قتل رسېتا فیتقم الله الله به بدل والی په دنیا کې هم او په آخرت کې دلته مراد انتقام سو په آخرت کې بعض وای کفاره پکې اخلي ابن عباس ان عاده کفاره نه کوي بیا به تاسو کې شپه ما سړي دلته نورې مسلې کې چې محرم محتاج اکل د مردار د ښکار د لپاره مردار د خوري ځکه سوی دی نه خوري ځکه چې مختلف جهات ته مته ابو حنیفه اوسو به سوی دی او جزاء دی ورکی الله ضرور دی بدل راځي اوحل لكم جاءت تاسطا سيد البحر خار مريا نتي اوحل ما نخرا نتول سبا خري بيخو بسر جمع كي تول بخري كده احناف مذهب كين سيد ما نستجاب خار تكي كوا خريق بسر ما هي نور سبا نخري او دا نور چانتا پوس كي بیا پکې د مالک هر څه خورا اسو کوئی چې نه دا چې د خاطر مستثنا کاو اتیم صح ته ورته مونږ وی مار دغه څه شیخه پوس تر ملاش د دې شان چې کړی نو هغه پته نه خوري څوک په ګلاس استثنا کانې کوي څوک چې مثال د خوراک په دې وچو په کې نه غوخري او چې مثال نه نه غوخري احنا کو استثنا استثنا او د سویت ملک استیاد دی دریاب کې مراد د بحر نه وبدي دریاب وی کولوي کډن وی چې وسېدل او پیدا کېدل په وګو کې وی نټول پکې ده وطعام خوراک د دې چې کوم